یا ایها الذین آمنو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا د دې ځای نه دا دغه سلورم حصہ د سورته آل عمران شروع کیږي او دا حصہ چې دا په دریو بابونو باندې مشتمل ده په سو بابونو مشتمل ده په دریو بابونو باندې اولنې باب تر یو سل او دغه پورې ده اتیاي میا ته پورې دی 180 نمبر آیات پورې دا روم به باب ها صحیح شو ایک سو اسی باندې دا ختم شي نه غلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا بيوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ها دغه پورې دا باب دی یو دا وګت باب دی او دا ټول نه په خلاصه کې دا ټول نه تفصیلی خلاصي والا باب دی ها خوشی په دې به ته لګ لګوي مخ تاسو په پوه شئ په دې باب کې دي څو په دې باب کې یو څو غټه خبرې دي ګورئ ښا اول نمبر تهذیب الاخلاق شخصی قوانین بدته ذکر کړي د صد پاره ذکر کړي تهذیب الاخلاق هغه ته وی قوانین دفع الهزیمت ته ته وی قوانین دفع الهزیمت د شکست نه د بچ کېدو قوانین چې تبا په جنگ کې د شکست نه پسه بچ کی دا قوانین برته ذکر کړي خدا په تقسیم یې بدل ته ذکر دي څو بیا د میانس کې ذکر دي سبا اخر ته وباسي دا برازي دا بټول څومره قوانین 31 څومره به یو دیرش دغه به اعمال به تا ته به خی خو پدی دا کې به ردی لپاره خی چې ته مطلب د شکست نه شي بچ کیږي پدی باندې بچ کیږي دویم نمبر بر ته پدې کې خای اصل کې جواب د اعتراض د منافقانو لري کدا پیغمبري نو په اوخت کې ورته شکست له وشو نو دیار لس وجوهات او حکمتونه ګډ وډ بي دا بس کوي دا به شکست د اوخت فائدې برته بیانې وجه برته بیانې وجه صدا او فائدې صدا کله به وجه کله او فائدې خو مجموعه چې راجمه کې نسو جوړيږي دیار لس دا به دیار لس جوړيږي نو دا پکې ځان توی علل د هزیمت د احد او دریم نمبر چې کوم دنه وسره بسی صفات د منافقانو به ذکر کوي لفظ مخکم صفات د منافقانو لفظ ذکر شو که تاسو خیال کړئ خدا مخکینی لفظ صفات د منافقانو در تنظیم سره متعلق ده تنظیم سره دا لس صفات د منافقانو چې درته اوس ذکر کړي نو دا هغه صفات دي چې دا بدو داسې غزا چې پاغي غزا کې تا تکل کله سوشي شکست شي نو بیا د منافق څه کوي منافق په دغه ټیم کې څه خبرې کوي څه اخلاقی نو هغه بل ته ذکر کوي نو لس خصلتونه بل ته بیا ذکر کوي د منافقانو ذکر کوي په دې مینس کې بیا لس صفات د شهداو ذکر کړي لس صفات د چا د شهداو شهداو لس نعمتونه او صفات دي هغه به په دې مینس کې څه کوي ذکر کوي نو دا وي او په اخر کې به درې شبهات وي دا غي درې شبهات جوابات بکړي اوس لن لن به تویم چې ما چې دم شي کنه بیا خو ګرانیږي اوس به آیت نمبر ا د دې دانه به شروع کیږي کنه دا آیت نمبر 139 پوری دیارلس قوانین در تخید تهذیب الاخلاق د پاره دیارلس کارونه قوانین څه خو دیارلس کارونه دغه قوانین دي ها دیارلس کارونه بر تخی دا ول دیارلس ذکر کیدا بر چرته دیارلس چرته 15 چرته شپږ چرته دوا ټول بسوره جوړیږي 31 په جوړیږي یو دیرشا او د تر آیت نمبر دغه مخکې چې کوم را روان دي 139 یو کا یو سل یو کم سل وختم دی پورې تاسو دیار لسیزونه ذکر کړي کله به امر وی کله به نهی وی کله به اخبار ګوره وتا یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اول قانون داز دکا شکست نه بده الله بچ کی خو سود مکه و حرام مال مخرا حرام مال چې کله خوراک شروع شي بیا سره د دشمن مخه ته نشټینګې دی وګوره بنی اسرائیلو د طالوت سے ملګری چوو هغه کې هغه موقت حرام وقتی حرام خوړلی وقتی حرام دا او به حلال وي خو امیر باندې کړ حرام شي هغه یې غوس کړي جنگ نه بعد هغه شو کنه چې شکست یو خړه کنه ادا دغه حوصله شکست خړه چې کوم نه وس کړي هغه بیا راړي مقابله وکړه پوه شو حوصله ماته شو لا تاکل الربا مخری تاسو سود اضعاف مضاعفه دوچن په دوچن دوچن په دوچن دوچن په دوچن دا ډبل ډبل ډبل ډبل سیوا کیږي کنه په دې طریقې سره مخوري دا څه مطلب دا قید اعتراضی دا په زمانہ کې خلکو یو طریقې کار داو دلته کې بعضی ملحدین علما بی دین علما لکه محمد عبده پوشوی رشید رضا دغه رنگی شخرور او ور طرف یوسف قرضاوی دا اوس موجود دی په مصر کې خوش دی بی دین علماء دا یو مسله جوړه کړې ده چې حرام کم سود دی وای حرام هغه سود دی چې هغه اضعاف مضاعفه وي سوي اضعاف مضاعفه اضعاف مضاعفه څنګه وي وای چې دا غ سود د شرنا دا غ اصل راس المال ډبل جوړ شي کنه نو بیا حرام دی او کداغه ډبل نو جوړ شوی نو بیا حرام نه ده ولی وی الله تعالی وی چې لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا او دا وایم پر ربا نسیه کې ربا النس ربا دو قسمه یو ربا الفضل دا یو ربا النسیه دا ربا الفضل دا دی چې اوس تعالی مطلب دا دی چې په تازو کې 200 روپۍ درکم سبا او مال سره کی کلور سره راکی ربا النسیه دا چې اوس می درکې چې سبا ولا 200 روپۍ راکی خو چې سبا ته اورسې دی نو سبا تا سره نه وینم مار سره تاخير وکړو نو مار ته چې صحیح بل ورځ درکه خو سالور سو دی بل ورځ چې نوی سره صحیح بل ورځ درکه خو شپک سو دی سره بیا ربن نسیو اوس خبره دادا چې دوی وای چې یو قرب الفضل بالکل حرام نه ربا نسیه حرام ده پر ربا نسیه کې بیا وای اضعاف مضاعفه سره حرام ده او بیا پکې قرضاوی راغله دی هغه وای چې 30 فیصد څخه نه رسیږي رات المال نو بس هغه جایز دی خوري خو څه ده دا بالکل حرام خبره ده مخکې مطلق آیاتونه تیر شو کنه په سورته بقره کې الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مطلق ربا د حرامه کړی ده چې مطلق ربا حرامه ده دا دی به کې چې اضعاف مضاعف وي دا فقط ته جاهلیت یو رسمو نو خاص هغه غالب چون کې په خلکو کې نو په غالب باندې رد کړي قران کریم کې وکړه کله په غالب کار باندې راځي کې لکه سورته نساء کې براشي و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وای تاسو قصر د مونږ کولې شي چې کله په سفر کې یې کچر ته تاسو د دشمن نه یریږي تاسو د دشمن نه سکیږي ویریږي اوس کله دشمن نه نه ویریږي په سفر کې بیا مونږ کې قصر کې بنه کوي تاسو چې کله سفر باندې ځئ قصر کوي کنه کوي دوه رکعاته کوي کنه کوي الان کې د دشمن ډارون نه کله نو بیا به دوه رکعاته کې الان دا ولی دا بکې دا قید اتفاقی دی دا صرف هغه زمانہ کې غالب خبره دا و چې په سفرونو کې بردار دشمن له طرف نه نو د دې وجنه سره دا قید راوړل پوه شو کنه دا قید دي ته وی اخراج الکلام مخرج الغالب پوه شو کنه غالب حالت چې کومي دا غي مطابق کلام راشي نو دا غالب حالت دا او چې اضافه مضاعف خلق خوړو نو په دې وجه باندې پاغي غني هر قسم سود حرام دي هر قسم حرام دي لا تاکل الربا مخریتات سود اضعافا دچن مضاعفتا دچن فدچن فتق واتقوا الله نو یو کار دا چې حرام مخره فائدہ دغه به درکې الله تعالی فتح به درکې خو حرام مخره دویم واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دې پات تاسو کامیاب شئ کامیابی به راضی یا فتح به راضی خو تقوا به الله نه کې دا چې نه چې مطلب دا ته بی دینه فاسق فاجری نو بیا بیا دې فائدہ نه کیږي امام بخاری باب قائم کړی باب انما تقاتلون باعمالکم تاسو جنگ په خپل عمل باندې کوي که عمل د خراو دی برته شکست راځي ښا واتقوا النار بل قانون ګورا او یریږي د اورنا نو د قیامت نزان او دغه کا د قیامت عقیده مضبوطه کا د اخرت عقیده د جهنم نو یریږي التي اغه اور اعدت للکافرین چې تیار کړ شوی له خاص د پاره د کافرو ها کافرو د عذاب د پاره تیار دی مؤمن خو به ورځي هغه بر تطهیر د پاره د تعذیب د پاره باندې مؤمن په کې پاکي صحیح شو واطیع الله څلورم قانون څلورم دا دی چې دا واطیع الله تابعداري کوي دا الله تعالی ور رسول د رسول د الله لعلکم ترحمون دې په تاسو پتا سبحانه رحم وکړي شي دا ار یو سره تفلحون ترحمون دا سره ولي وای دا دې د پاره وای چې کفایي کې په یو دوه قوانینو عمل وکړه الله با الله بل تعالی رحلاسه کی ها نو دای بل دغه شو واطیع الله ور رسول ها نو فتح به الله دا کوي هر عمل چې کې او پاره کې رستاسو مقصد وي د الله مغفرت او جنت ښا مغفرت او جنت چې بس ما الله او بخ او جنت ته فلال شم او بیا د جنت سوې عرضها السماوات جنت صفت بیان کې چې پلانواله د هغه اسمانونو دی وګدواله نه بیانې وګدواله خو بالکل پته نه لګي خو پلانواله د اسمانونو د ځمکه اسمانونو د ځمکه څنګه چې دا واز مکه خواري کې داسې په یو حساب کې دی او د بل پاسه نه او بیا واس مانونه داسې خواره کې نو د هغه برابر بر جنت لنوالی نه د هغه برابر نه دی وروړه ال تسلیت حدیث کې براشي وجنت عرضها كعرض السماء والارض دا صرف د دې پشان دی د دینه خو ډیر زیات دی د دینه ډیر زیات خود دې غوندې دې خپلانواله به تاته ستا دماغ نور کار نه کوي اخوا ستا دماغ نور کار نه کوي زموږ مثال دا چې اندخ ته کنه چې هغه یو د بار نور پروته د نه کوي تا نو هغه کوي والا ته وی چې هغه ډیر لوی دنیا نه راغلم نو هغه داسې په دغه کوته داسې لګوګو چکر و پا کوي کې وې دومره بوا ناغه ته نه د دینه غټه وا نو هغه داسې لګ نور غټ چکر واله وې دومره بوا ناغه نه د دینه غټو نو چې هغه بیخي د کوي په کنارو راتاو شکنه وې دومره بوا نو وی د دینه ډیر غټ ویل د کینم د دینه غټ بل نشته خو شي د دینه غټ دنیا غ بار نه لیدل کړه نو موږ په بار سم لیدل نو موږ اسمان او مکه ته غټ کاری نو بس دایره ته یاد کړ و جنت الارض والسماوات والارض اعدت للمتقین تیار کړ شوی د پاره د متقیانو الذین اوس د متقیان سو کی دا نور قوانین د پیادې د شکاس نو بچکی خو دې ته ګوره دا قوانین دا اخلاق پدان کرا ولا ينفقون فی السراء چې خرچه کوي فی السراء په وخت د خوشحالي کې السرا وقت سروره په وخت د سرور د دکی او فر سرا وي په وخت د چا کې د مالداري کې خاص مال ډیری والضرا او په وخت د غریبۍ فقر او خفقان کې والکاظمین الغیظ نو دای بل صفات شو چې لکه فادغه مدرکې الله تعالی فتحه خدا الله فلار کې خرچه کور ځان نه بخیل مجوړه وا چې په جیب کې لړم ناس دي والکاظمین الغیظ او بل خورون کی د غصې وای مسلمان سره بسوي ته غصه بخوري ښا غصه ودانه کې چې وو بس مسلمان باندې را ګرميږي او دغه کې غصه کې دغه تراغه جا دغه جعفر صادق ته یو کس راغی بل مسلمان سره لانجه کړي وا هغه ورته وی ته یهود دغه د رومیانو غزا دې کړي دا وینا وی د نصارا د یهود جنگ ته چرته د فارسیانو جنگ ته چرته تلې وینا نیم تلې نو عجیب خبر را چې ستانه مشرکان هم پامن دي يهوديان هم درنه پامن دي نصاران درنه پامن دي مسلمان درنه پامن نه دي پوهوي نو ول کاظمین الغیظ غصب خری دا به کافر ته ساتي دا مسلمان باندې به نه خرج کی اشداء علی الكفار رحماء بینهم په کافر سخت په مؤمنانو نرم ښه ذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین والعافین عن الناس او بخنه بخنه کوونکی د خلقنا و دای بل صفات شو اتم والله يحب المحسنين الله تعالی خو خی احسان کوونکې خلق د خلق سره میمون ابن مهران ناس تو او وینځي ورته سره ډوړی وته راوړه چې وینځي ورته ډوړی راوړه نو هغه په دروازه کې ټکر او پړه نو ترکاری والا په میمون ابن مهران باندې راتوي شو ویزا بخننګ دته وکړه هغه وته وی والله يحب المحسنين الله احسان کوونکې خوخی ویزا آزاد میکړي پوه آزاد انت په احسان سره مو کړنه ویزا آزاد میکړي دا څه خلقو والذین اذا فعلوا فاحشه وګوره بل صفته والذین کسان اذا فعلوا چکل وکي فاحشه یو کار بد ها یو کار بد بے حیائی کارو کی مطلب دا د شریعت خلاف سره او تجاوز کار کوشي نو دا هغه د فاحشتن چې په بل چاته ظلم وشي او ظلمو انفسهم یا په خپل بزان باندې ظلم وکي نو ذکر الله یاد کی الله یو معنی دا الله ورته یاد شي یا ذکروا عذاب الله یاد کی عذاب د الله نو فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه غواړي د ګناونو خپلو د الله نه د الله نه د ګناونو باره کې څوک بخنه غواړي د متقینو دوه قسمه یو اوله مرتبه والا او اخو ډیر غټ خلکو دوی مرتبه والا هغه چې ګناه کیږي خو بیا د ګناه نه سکه توبه او باسي فورا توبه الله توبه باسي خاجی نو دی کې دوه صفات شو یا لسم ذکر الله یو لسم فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب او سو اس څوک نه بخي ګناونه ټول الا الله مگر یو الله بخي دلته کې ګناونه نه ازنو نه ټول ګناونه دي ټول ګناونه ته بل څوک نه بخي بیا هغه یو الله بخي ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون بل صفات وګور نه دغه دولسم ولم یسروا او نکل کیږي نمی غیږي ها اصرار اصل کې خرق که خیال کړی چې منډه ته ځان جوړین نه لکې پورته کی نو بس بیا منډه کی دې ته اصرار وای خبره وای کی نو دې په هغه طریقه باندې نه نو دلته کې معنی د نیغېدل ولا ولم یسرون نیغېږي نکل کېږي علامه پاغه ګنا باندې فعالو چې دوی کوي وهم یعلمون او حال دار چې دوی کوي چې دا ګنا دی چې کله په پوښي چې ګنا دی بس ډایرک توبه او باسي بیا دا نه کوي چې بیا په کلک ولاړی اولایک دا کسان چې دي جزاؤهم دا د دوی دغه بیانې ښا دوی ته اجر جزاء بشارت دی اولایک دا کسان چې دي جزاؤهم بدل دوی مغفرت لوی مغفرت ته من ربهم نه طرف در رب دوینا و جنات نو باغونه دی تجری چې بهیږي به من تحت الانهار لاندې د ونو دا غینه ولی خالدین فیها دی به همیشه په جنتونو کې و نعم اجر العاملین او خو خمس دوری دا العاملین د دغه کار کوونکو دغه کار کوونکو چې وکنه چې په دغه طریقه باندې روان وي نو دا د دې خمس دوری دا الله ورکي قد خلت من قبلکم اوس د توي چې راشه متقی ځان جوړ کا او د الله د مخالفت نه ځان وساته ولی دغه تخویف ته منکرین تا قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبلکم مکه استاسنا سننن سننن طریقی د الله تعالی په عذاب د قومونو کې طریقی د الله په عذاب د قومونو کې فسیرو فی الارض نو وګرځي پزما کې فنظرو نو وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ یو انجام د هغه درو دروغ جن کوونکو اے دروغ جن ندی دروغ جن کوون کی دی بل چاته دروغ جن وای رسولانو ته دروغ جن وی پیغمبرانو ته وحی ته دروغ وی ها هاذا بیان للناس او د توي چې ښا متقی جوړیږي نه پسبا جوړیږي متقی به په قران جوړي په سبانه په قران دا چې دا قران وګوره هاذا بیان دا قران چې دی بیان دی بیان هغه اظهار باللسان ته ویل کیږي للناس د پاره د خلقو د خلقو د پاره دا واضح بیان دی وهدن او دا هدایت دی وموعظه او نصیحت دی وهدن بالدلائل هدایت ته په دلایل باندې و موعظه بالزواجر والتخويفات او نصیحت ته په زواجر او تخويفات باندې للمتقین د پاره د متقیانو نو قران بم دغی چې یو په بیان دعوه به خاص او یو په غی باندې دلایلی یا بیا موعظه وی نو موعظه کې بیا کلا مثال وی کلا بزجر وی کلا بتخويف وی کلا بشارت هغه په کې راځي ښا للمتقین د پاره د متقیانو ولا تهنوا ولا تحزنوا بل ګور بل خصلت ها د دیارلسم قانون د پاره د دفع د هزیمت د شکست نه د بچ کېدو د پاره دیارلسم دغه دار قانون داري ولا تهینو کمزوري کیږي مد جنگ نه ها وهن او وهن او مداهنت دا دواړه یو شی دی خو مداهنت ته بیان کی وی ته بیان کې سړی بوزدل شي کنه نه کوي بس اسه ارچا ته وي ته خوای او وهن په جنگ کې بوزدلی دا په جنگ کې دې بوزدل شي ښا جنگ بیا نه کوي ولا تحزنوا او غم جن کیږي ما غم جن کیږي ما پس باندې په هغه شکست باندې چې تاسو ته په وفات کې ضرورت وي پاغي باندې غم جن کیږي منو غم خدما په اختیار کې نه لري یاره زه خو بخامخه خپکیږم نه نه دی پښتو کې خلک وای وای غم ته پړی ما چا وخا پوښوي غم ته پړی چول دای کنه چې بس ځان دې د اره کار ایسته بس وای په ما غم دی نه نه د غم د وجه نه کار مپریږه د غم د وجه نه دین مپریږه د غم د وجه نه جهاد مپریږه دا مطلب دی وانتم الاعلون او تاسو به پورته په حجت او په دلیل کې ان کنتم مؤمنین کچری ان کنتم اذ کنتم یا ان کنتم کچری تاسو مؤمنین کامل مؤمنان ایم سسکم قرحن فقد مسل قوم قرخم مثلو اوس تسلی ورکي مؤمنانو ته او په دې د دې آیات نه والا د دې آیات نه تر دې پوری خدا دیار لس قوانین ذکر شو کنه د یو سلسل وختم آیات نه د دین والا تر دې لاندې یو سل او دری سل وختم آیات ته ښا دری سل وختم آیات تر دې پوری ښا درته سکی په دې کې درته ذکر کوي اوس د هزیمت د احد د احد د شکست حکمتونه فائدې را ذکر کوي ښا چې څه چل چې الله تعالی تاسو ته شکست درکو په احد کې او دا جواب د اعتراض د منافقانو دی چې څنګه پیغمبر د شکست ورته په احد کې وشو الله وی دا کیږي خګور ورته ان یمسسکم کچرته اورسید تاسو ته قرح نو کچرته اورسید تاسو ته قرح زخم فقد مسل قوما یقینا رسیدل او هغه قوم کافر ته قرح زخم مثله دغه شان دغه عمره په بدر کې په بدر کې مغی د بوجو کنه نو که په وفات کې تاسو ته مشکل جوړ شنو خیر دی دومره مشکل خو غی تم په بدر کې جوړ شو او یا کسه مړنو کوی شوی وتلکل ایام او دغه ورځ دی الله وای نو داویلوها چې مونږه اړو را اړو بین الناس دا ورځ د شکست او د فتح مونږه اړو را اړو بین الناس په میانس د خلکو کې د خلکو په میانس کې مونږ دا د شکست او د فتح اړو را اورا دی اړو را اړو دولتن بعد دولتن نوبتن بعد نوبتن دا داسې زیرا دي خاص پوښي دا ابو سفیان هم ویلو کنه وی الحرب بیننا و بینه سجال د مونږه او د محمد صلی الله علیه وسلم په میانس کې جنگ سره هغه په مثال د بوکې دی ینال منا و ننال منه کله تی مونږ وایو کله د مونږ نوادي هرقل وته د پیغمبرانو کاری پوه شو د پیغمبرانو ته دغه دغه شانتی نو دا دغه ورته کړو ښا دا پکې راځي یوم لنا و یوم علینا و یوم النساء و یوم النصر پوه شو کنه کله به ورځ د مونږ وی کله به مونږ باندې وی کله به خوشاله وی کله به خپه دا پکې راځي نو دا ویلوها بین الناس الله وی چې مونږه اړو را اړو د خلکو په میانس کې ادا اړی را اړی ولی الله تعالی کله فتح او کله شکستو ځکه په دې سره یو خدای کنه چې مسلمان شي دا غم له غرور مات شي کنه پوه شئ هر وخت فتح هم نه ښه وخت ډیر ښه شي دی خو چې هر وخت خوري بیا سړی معده خرابوي پوه شئ کنه هر وخت به ګلاب جامن نه خوري نو دا سي دا سړی خرابوي او دا شانتي کله کافر ته پاغي باندې لګ زړور په زړور شي کنه چې نو درې غزه خو مسلمانان والي شم نو الله سم دې میدان تر او ور دی پوښي نو چې میدان تر او ور دیږي نو اول خو مسلمانان پس شکست شي وروسته بیا دې سموالو خري کم دا دا غیره خا اوس د شکست احد فائدې ګوره ها یو یو وليعلم الله الله پاک دا کارو لیوکو دا کار الله تعالی ولیوکو دا شکست ول راوستو ليعلم الله دې لپاره چې ښکارا کی الله تعالی الذين کسان امنو چې ایمان راوړل دي مؤمنان ته الله تعالی راخکارا کوي ښا د مؤمن سړی حقيقي مؤمن به کوم نه معلوميږي هغه په میدان د جنگ کې معلوميږي ها حقيقي ایمان په کوم نه کې معلوميږي په میدان د جنگ کې معلوميږي الله وی علم معنا ما تاسو ته چې الله ته نسبت شین په معنا د ماضي او مضارع سره په معنا د اظهار سره راځي په معنا د سره راځي اظهار سره نو ولي علم الله دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل بل بل فائدې سره ويتخذ منکم او جوړ کی تاسو نه شهدا شهیدان بل فائدہ په شکست کې دارت شهدا در کوشي اعلی درجات ته الله تعالی مسلمانان رسي په دی باندې والله لا يحب الظالمين ها اوس چا به وی نه دی کافر ته چې دا پټ خوش وکنه نو الله رضی سره مینه ده الله وای مینه مو سره نشته ده دا می استدراجم خوش کنه د پاره د استدراج په قلار قلار رانی شم دا غیر پاره متلګه غلبه ور کړی دا والله لا يحب الظالمين الله من نه کوي د ظالمانو کافرانو سره بلا فائدہ دې شکست صدا وليمحص الله الذين امنوا او دې لپاره چې صفا کې الله تعالی مؤمنان تمحیص اصل کې وای محض اداله الوسخ خیر لری کول دی او چیز نه ها خو شوی نو ولی یمحص الله الذين امنوا دې پاره چې رګمال کې الله تعالی مؤمنان دا چې تکلیف راځي کنه مصیبتونه نو په دې باندې الله تعالی د مسلمانانو غناونه معاف کوي پوه شو کنه نو الله تعالی ته هغه بازي دغه لری کوي هغه بازي کم نقصانات چې راغلي هغه ته وباسي دریم سلورم فائدې وګوره ويم حقل کافرین او دې لپاره چې لری کی برکت د کافرو دې لپاره چې ختم کی محو کی کافران برکت دا وی کم کی او ختم کی خاصنګا هغه برا دغه شی چې فا شکست شو مسلمانانو ته نو هغه فضل کې ډاډه شو جاهدو چې جهاد کوي منکم تاسو نه و يعلم الصابرين او ندي ښکار کړی الله تعالی صابر خلق خلق ها الله تعالی په مجاهدین او صابرین خلق ښکار کوي نه او دا چې په جنت ته ورشند سره مرغی نه خونه نه خو شوي دا خو جنت ته د دې ته د تلو د پاره به الله پاک مخ کې ستا امتحان کوي نو دا په دې اوحد کې امتحان کولو چې ورګه صحیح مجاهد څوک ته او سرندر کیږي څوک او صابر څوک ته په خپل موقف باندې کلک پاتې کیدون کې سړی څوک ته نو دای د دې لپاره دا کار وکړو نو پنځمه دغه دا څه فائدہ شپږمه فائدې دا راو ولقد کنتم ها او دا شپږم سبب دی تاسو په خپل د شهادت سوال نه کول د شهادت سوال تاسو کولو نو ځکه می تاسو له شهادت درکوه ولقد کنتم او یقینا وای تاسو تمنون مکر دینه تمنون تمنون الموت چې تاسو تمنا کوله د مرګ من قبل ان تلقوه مخ کې دا غینه چې تاسو د مرګ سره ملاو شي د مرګ سره لا نوې ملاو شي وی تاسو وی چې خدای پاک مونږ ته شاه خو د مرګ نه مراد مرګ د شهادت دی ښا ځکه دغه سي مرګ تمنا منه د حدیث کرا دی لا یتمنین احدکم الموت تاسو کې یو کس د مرګ تمنا نه کوي دا چې د مرګ د شهادت ته تاسو شهادت وختو من قبل ان تلقوه مخکې دا غنه تاسو ملاو شهید دي شهادت سره نو فقط رایتموه یقینا تاسو دا مرګ ولیدو وانتم تنظرون او حال دار تاسو ورته قتل نو مرګ څنګه ولیدو مرګ وکاري نه نه خپل ملګری مولیدل چې شهیدان کېدل خو شي یا پکې محسوس کو بعض کسانو لکه انس ابن نضر چې نو هغه باقاعده ویلې انا زچ کوم دی اجدو ریح الجنت ورا او خود وی ز جنت او خود د غر خوا کې د جنت بوی وینم او من دیواله غ طرف ته لاړ به شي خو شو نو داسو و ما محمد الا رسول خ اوس راشه بل ادب دا نور دو تهذیب الاخلاق او د دپې د هزیمت لپاره نور قوانین درته خي او دا تقریبا تر آیت نمبر 149 پورې یو سل یو کم 50 آیت پورې د شکست نه به بچ کیږي مرته وی دا کار یو ځل قوانین د حضرت عظمت ذکر کی مینس کې پکې د وفات فواید ذکر کی بیا قوانین تلاش یو څخه بیا نو قوانین ذکر کړي او دا نور قوانین چې ذکر کړي په دې کې دا اصل کې مؤمنانو ته اول قانون دا ذکر کړي چې قائد او لیډر پوه شو کنه امیر شهید شو نو د امیر په شهادت باندې وته دا څه نه کې چې ته جنگ میدان پرې دی او دا د نبی صلی الله علیه وسلم تبارکی چې کله احد کې جنگ سخت شو شیطان اعلان وکړو وی الا ان محمدن قد قتل وی خبر سي چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو هغه دغه کې ورک شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده ډیر زیات جنگ سخت شو پاره کې په یو طرف کې نبی علیہ السلام وو زخمی شوی نو په دغه حالت کې دا اعلان وکړو نو ابو سفیان خلکو ته وی وی راځي مون سره شي کنه پوښي بس نور څه کوي خو راځي زمون په دین باندې شي غلاو الله تعالی وی او صحابه کرامو کې لګ دغه په لحاظ سره خو میدان جنگ کې لګونه کې کمزوري رااله چې کمزوري رااله الله تعالی وی و ما محمد او نه محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر رسول د الله دی څنګه محمد صلی الله علیه وسلم نه دی نه دی مگر رسول دی ولی نور څه نه دی سړیم دی پوښ کنه عربیم دی ها قریشیم دی هاشمیم دی نه دلته کې دا دې ته هغه ویل کیږي حصر اضافي وته وی و ما محمد او نه محمد صلی الله علیه وسلم الہن حیا لا یموت دا محمد صلی الله علیه وسلم الہ نه دی چې ژوند دی یو مړ کیږي نه الا رسول مگر هغه رسول دی او رسول وفات کیږي نو بس وفات تراغ نستلو شو قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبله مخکې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الرسل رسولان رسولان ته مخکې تیر شوی دی ښا قد مات ته نه ویلی ښا مخکې ته مړ شوی دی څنګه چې ټول مړ نه دي کنه ته مړ شوی دی وفات شوی دی او سپه کې ژوند دی لکه عیسی علی السلام د دې ځای غلام احمد قادیانی دا استدلال کو وی چې ګوره دنه مخکې رسولان تیر شوی دی عیسی علی السلام نه بیا ناراضي پوښوي مونږ وای نه په دې تقریر کې تیر شي دا خو نه چې مړ شي دي پوښوي اف اماتا آیا کچرته دی مړ شو او قتل یا قتل کړی شو د الله فلا رکی نو انقلبتم علی عقابکم تاسو به واپس کیږئ په پوند خپل باندې بیا په پوند باندې مطلب په ځای برا تاوی کې دین بپریک دی کچرته دی وفات شو نه دین بنه پریک دی ښا نو دای هغه ولسم قانون شو دا استفهام انکاری دی چې مطلب دا دی چې چرته تاسو مشر وفات شي یا پیغمبر وفات شو نو تاسو به دین نه واپس کیږئ شکست بدر نه شکست بدر ته ناراضي خو شرط دا دی چې د مشر په شهادت سره به حوصله نه بایلي حوصله به نه بایلي ښا ومن ينقلب هغه څوک چې واپس شي علا عقبيه په پوند خپل باندې فلن يضر الله شيئا نو هرگز ضرر نشي ورکول الله تعالی ته اس ضرر الله ته څه نقصان نشته لکه څوک دین پریک دی خپل ځان ته نقصان دی وسيجز الله الشاکرین او زرد چې بدله ورکړي الله تعالی الشاکرین شکر کوونکو خلقو ته کلکو خلقو ته په توحید باندې دا زم شو دای پنځلسم دغه شفا چې شکر د الله دا کوا او کلکو سیګه په موقف باندې بیا به الله تعالی ستاسو مدد کوي دا پنځلسم قانون چې لپاره د فر هزیمت وما کان لنفس اوس د توای چې او دا سدي هر څوک په خپل نیټه باندې مړ کیږي نو که نبی صلی الله علیه وسلم باندې وفات راشي نو څه چللې و ما کان لنفس او ندی ممکن لنفس د پاره د یو زی روح د نفس نه مراد دې کې ذو تنفسن د یو سا والا پوه شو کنه ندی ممکن یو سا والا لا انت موت چې مړ شي الا باذن الله مگر په اذن د الله تعالی باندې کتابا مؤجلا ومن یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې اراده لري د بدلی د دنیا نو تیه نو مونږه ورکو من ها دا غینه ورته د دنیا د ورته بازي ورکو خو په دې ځای کې دا ونی چې اخرت کې ورل نشته ده ځکه چې دا صحابه او باس دي او په صحابه کې څوک داسې نو کاږي چې د دنیا اراده کولم نو د اخرت اراده و طرف ختم نه ودا نو ښا لکه موږ غونته نو د اخرت اراده په نه خرابې ده و من یرید ثواب الاخرت او څوک چې اراده وکړي د بدلی د اخرت نو تیه نو مونږه ورکو هغه تا منها دا غینا دا غینا هغه ورکو نو دا څه شو د کې لکه دا وی چې وو اخرت اراده مضبوطه کړه و سنجز الشاکرین او ذره بدله ورکو مونږه شکر کوونکو خلکو ته شکر کوونکو خلک څوک دي چې الله ورله دنیا کې ورکی شکر ادا کی او د اخرت هغه لپاره طلب کوي ها وکایم من نبی اوس نور قوانین د دفع د هزیمت لپاره ذکر کړي او دا اصل کې تسلی ورکړي صحابه وتا او هر سړی ته چې د هغه لیډر هغه شهید کیږي نو په هغه ځای کې هغه ته دا تسلی ده خدا وته ګوري وک ایم من نبیین او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه جنگ کړ دې په ملګرتیا دا وی کی ربیون کثیر دل ډیرو زمانی کوم ها یو ربیون د ربتون جمع ده ربتون چې کوم دینو دا جماعت ته وای جماعت ته یا ربیونا دا اصل کې په فتحې درې سره بیا پکې اې دغه شوی دی پکې قلب شوی دی نو ربیون ته جوړ شوی دی او دا الله والا خلق څوک الله والا خلق بیا ته مراد څوک دی مراد دغه پیغمبرانو صحابه دي دغه پیغمبرانو صحابه دي تر علماء چې کوم دینو هغه ته مراد دي علماء خلق ته مراد دي مجاهدین تن مراد دي صحیح شو ربیونا خدای خلقو کثیرون ډیرو ډیرو خدای خلقو د پیغمبرانو په ملګرتیا کې جنگ کړی دی چې جنگ کړی دی فما وهنو لما اصابهم نو کمزوری نه کړی ها حوصله نه د ماته شوی لما اصابهم د هغه مصیبتونو د وجنه چې رسیدلی دوی ته فی سبیل الله بلار د الله کې دا وهن څه دی وهن بوزدل شوی نه دی کمزوري شوی نه دی او دغه حوصله نه ماته شوی د کوم مصیبت د وجنا چې کله و د اغوی نبی قتل شو په جنگ کې ښه خو شوی دغه وای حسن بصری وای چې انبیا څومره قتل شوی دي کم انبیاء خو بعضی په خپل مرګ باندې وفات دي خو چې کم قتل شوی دی ما قتل نبی الا قط الا فی معرکه چې کم نبی قتل شوی نو مگر په مارکه کې قتل شوی دی جنگ به کو غره کافر سره دا نه چې هغه قرات نه دی بوته ناس تو ها دا څومره انبیا چې قتل شوی دي نو چې کله په کافر راغلی دوه سره جنگ کړی پوه شئ نو ما قتل نبی الا فی قتل الا فی مارکه په مارکه کې قتل شوی دی خدی فما فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله یو دا شو وما ضعفوا او بل کمزوری نه د خود د دشمن مخه تا د دشمن مخه ته چیرې بس اسباب کم شو ملګری کم لہذا مون جنگ نکو نه نه دا دا دغه نه کړی دا ضعف نه خود له دریم نمبر ومستکانو او بل عاجزین نه کړی مستکانو ما تضرعوا پوښ کنا عاجزین نه کړی دشمن تا څه مطلب دی استکانت و مستکانو او ندی تسلیم شوی دشمن ته خدا معنی دا سمانه دا مستکانو امام رازی را نقل کړی دی هغه یو لغوینا هغه وای چې الاستکانت ان یسکن الیه لیفعل به ما یرید چې دشمن ته داسې ودرېږي چې هغه په څه کوي دا هغه خوخه ده خو څه کنه دا هغه خوخه چې هغه په څه کوي دا دې ته سوي مونږ او تاسو سوي سرندر کېدل سرندری او تسلیمیدل ولې دې دشمن تلاش کی وسلو ته پزما حقیقي چې کې خوله نه داغه خوخه ده کاغه ته جاسوس جوړي داغه خوخه ده کاغه کور ته دیږي داغه خوخه ده کاغه ته نه په جنگ کې کومک اخلي ارته چې کین هغه سره کوي کنه نو دغه ته سوی استقامت دغه ته وای نو مستکانو او تسلیم شوی نه دي والله يحب الصابرین الله تعالی خو خی کلک خلقو صابرین هم دغه دي ښا چې دا درې صفات تکي وی دا څلورم صفت ایجابي بیان کو نو دلته کې ته وایي چې او فتح خبر ترازی خو لیکن دا خبر چې وهن باندې کې بولته راکېږي باندې دریم دریم نمبر ضعف دشمن د اسباب د وجنه به دشمن ته کمزوري نه کې کمزور کېږي باندې دریم نمبر دشمن ته به تسلیمي ګنا څلورم نمبر چې کم مشکلات راتل پاغي به صبر کې بیا او فتح راځي خرازه مخ کې دای اقل قوانین برابر شو وما کان قولهم بل پین انلسم قانون ګورا په خلی باندې دا وینا او دا وظیفه باندې ښا و ما کان قولهم او نو وینا د دغه د دغه صحابه او د پیغمبرانو د ملګرو وینا نه و یعنی د دوی دعا نه و ښا دعا مطلب دی او د دوی دغه وظیفه نه و وظیفه به دا کوله ښا دا وظیفه ګوري دا مجاهدین وظیفه ده ښا الا ان مگر دا وظیفه وا قالو چې دوی ووي ربنا ای رب د مونږه اغفر لنا بخنو کې مونږه تا ذنوبنا د ګناهونو زمونږه زمون ګناهونه الله مون ته معاف کړي دا ولې وی ځکه چې د ګناهونو د وجه نه کله سړی ته شکست کیږي کنه نو اول دا دغه کو دعا کوي چې الله مون ته ګناهونه معاف کړي دویم و اسرافنا او زیاتی زمونږ فی امرنا پکار زمونږ کې زمونږ په دې کار کې چې زمونږ کم زیاتی وشي زیاتی کې دل سدي زیاته کیدل دادی چې د قران خلاف او یا معصیت ناروا کارو کی یا د قران خلاف چې کوم دې ته پکې د ځان نه لفظیات ورګرم شي پوښ کنا یا سنت نه پکې خلاف کارو کی حدیث کې راځي کنه مسلمه کوي او مجاهد سره فاصله ته مسلو کړه نو مسلک اول خو ناروا دا اسراف په امر دی یا د بی ځای قتل کو دغه ټوپک ته لاس کړي نو دا دعا کو چې وا اسرافنا او زیاتې زمونږ فی امرنا په دې کار زمونږ کې وثبت اقدامنا او کلک کې قدمونه زمونږ په میدان د جنگ کې دا درم دا نه ته فدی فدی اعمال باندې خیال لاس چې بس ما خدا اعمال کړی اوس با اس نه کیږي نه بیا الله نه دعا کوا چې الله ته قدمونه مضبوط کې وانصرنا علی القوم الکافرین او مدد کې زمونږ په مقابله د قوم کافر کې الله د کافر قوم په مقابله کې زمونږ مدد وکړي فآتاهم الله ثواب الدنيا اوس چې کله دا وکي نو ردی سره سکیږي ردی سره فورن بیا د الله مدد راځي دا وظیفه تکي او دغه سلور کارونه د په مخکینی موجودي نو فآتاهم الله نو ورک الله تعالی دوی ته ثواب الدنيا بدله د دنیا وحسن ثواب الاخره او خبر له د اخرت د دنیا بدله سره فتح غنیمت نصرت راغی او اخرت کې سړي بخره الله را جنت ته ها والله يحب المحسنين الله تعالی فخي احسان کوونکې خلق نیکی کوونکې خلق نیکی کوونکې خلق څوک دي هغه د مخکین صفات تیر شو احسان دلته په میدان د جهاد کې داله چې ځان کې دا سلو صفات راولي یو او دا دعا کې نو بل دا احسان دی په هر میدان کې خپل خپل احسان دی ها صحیح شو دغه رنګ په هر میدان کې خپل خپل صبر هم دی دا شو یوش مشل دغه کوم دی قوانین تر دې پوري د فار د دفع د هزیمت ذکر شو شکست بل ته ناراضي خدا صفات ځان کرا ولا یوشتم یا ایه الذین آمنو دا ذکر کوي په شکل د شرط باندې خو اصل کې څه شی اصل کې نه هدا یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو ان تطیعوا الذین فچرت تاسو اطاعت کوي دا کسانو کفرو چې کافران دي نو يردوکم واپس بکی تاسو علی عقابکم په پوند خپل باندې په پوند راته ما تاسو ته وی په ځای را تاویدل دي مکمل الټا کېدل کافر شي یو دم د اسلام نه واوري مرتد بشي نو چې مرتد شي فتن قلبو خاسرین نو وبګردی تاسو په دنیا کې او په آخرت کې تاوانیان آخرت دنیا باندې تباہ شي شکست پر په دنیا کې وشي او په آخرت کې بسوشي هغه برته دغه شي چا چې ګوره د دوی لارا د جهاد لارا ول خپل کړی کنه ترکان ترکان اول د جهاد لارا خپل کړی و نو د برتانی امریکا ټول لازم شیو مقابله وسره کوله خو چې کله دا ذکرو ته چې واپس شو د هغه لار اختیار کوي سید موږ پارلیمنت منظور کو مونږ به جمهوریت په لار باندې کار شروع کو نو دا ترننه پورې ذلت او رسوایی شکار شو کنه شو لاړه اسلامي خلاف ختم شو سلطنت عثماني ختم شو انن ترکیه په یو ځای کې را محدود شو د ذلت او د رسوایی ژوند کې ها دا ولی زکه چې دغه شو کنه ان تطیع الذین کفروا الله ورته ویلو چې په دې پسې باندې ځی کنه دغه شانته په هر علاقې کې ګوري دا طالبان دین روان دي خدا ته ویل کسبات د دوی لارې ته لاړې چې درازه په دغه لار باندې به اسلام راولو کنه خو شوي نو بس بیا بسین بیا به فتن قلیبو خاسرین هم دکر دوی ذلت او رسوایی به بیا برداشت کې او دوی د لاندې بیا اوسېږي بل الله مولاکم بلکې الله تعالی مولاکم مددگار تاسو دی الله تاسو مددگار یا مولاکم هغه کار چلون کې تاسو دی ولی خاص صحیح شو او هو خیر الناصرین او هغه بهتر د مددگارانو نه دی دا بیا داود صورت را تکرار شو په میدان د قتال کې د استاد داود آی چې الله لا اله الا هو صحیح شو بل الله مولاکم بلکې الله تعالی کار چلون کې تاسو له او هو خیر الناصرین او بهتر د مددګاران نه دی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب واستعوی چې دوی لار نه منم کنه اے د دوی لار نه منم نو د دوی سره مقابله خو ډیر ګران کار دی نو الله وای وو په اسباب په وسایل خو نکیږي الله وای نه دا ستل نه دی چې ته ځان کې دغه صفات راولې کنه نو سنلقي ذره د بغرزوما فی قلوب الذین کفروا فزون دا کسانو کې چې کافران دي الرعب یرا ها یرا رعب غرزوم بما داول غرزوم زکه دکی یو غټ مصیبت موجود دی بما اشرکو بالله په سبب د دې باندې چې دوی شرک کړی دی الله سره ما شریک کړی دی الله سره ما هغه سو لم ينزل به سلطانا چې نازل کړی الله تعالی په شرک دا غي باندې دلیل د برنه په دلیل نشته او د الله سره شریکای دا شرک د وجه نه د پزړو کې روب راضي ير راضي الله وې دې پکې غردون مخا و مأواهم النار او زائد دوی چې هغه اور دی و بئس مثوا الظالمین او بد زائد دې رکیدو د ظالمانو دې مثوا هغه زائد دې رکیدو ته چې دا کې تکړه واړی ها هغه د ظالمانو ډیر د پاره ډیر بد ځای دی ولقد صدقكم الله اوس د دې ځای نه بیا خبره کله هغه جانب کله دا جانب اوس قوانین هزیمت دفع قوانین د دفع هزیمت د دفع شکست قوانین ته ذکر کړ کنه اوس راځه اوس بیا راته وای خپه وخت کې شکست ولې شوی په وحد کې بیا ولې شوی نو هغه کې وجه داوا دا واورا اوس بیا ته ذکر کړي درې حکمتونه یا درې وجه پوښ کنه د پاره د هزیمت او د شکست د احد دا تقریبا تر یو سل دو بس یو سل دو پندوستم آیات کې ذکر کړي ښا صحیح شو ګوري ورته ولقد صدقكم الله او یقینا رشتیا کړ تاسو سره الله تعالی وعده وعده د مدد خپل د مدد وعده خو تاسو سره کړی وا او الله رشتیا کړه اذ باغ وخت کې تحسونهم تقتلونهم چې تاسو قتلول دوی ښا حس اصل کې کټ کول ته ویل کیږي تاسو کټ کول دوی یعنی وجل مو باذنه په مدد د الله سره په مدد او په حکم د الله سره دوی تاسو وجل الله وای ما خو سره خپل وعده رښتیا کړی وا خو بیا ولې شکست راغی حتا تر دې پوری اذا فشلتم کله چې تاسو کمزوري شوي د جننا کمزوري مو کړ د جننا ها دا یو دویم وتنازعتم فی الامر او تاسو اختلاف کو فی الامر په حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې احد تلاړو د جنگ شروع کېدو سره 50 کسان چا ته په غونډي باندې کېنول وی تاسو بدل تناسي کومه فتح او کا کوم شکست کو خو تاسو باندې را کوزيږي بس تاسو د ذمہ واری ده هغه وی سیدا هغه چې کله ناس تو چې کس کافر ته وشو فتح مسلمانانو ته وشو چې وشو نو مسلمانانو په کافر واغستل لاړ مسلمانان ته علاقه خالی شو چې خالی شو غنایم راټولول شروع کړو چې غنایم را ټولول شروع کړ الته دی مسلمانانو کې اختلاف راغی دی مسلمانانو کې اختلاف راغی دوی کې بعض ویل چې ګورا نبی علیہ السلام چې مونږ ته ویل چې دلته کې نه نو د دې لپاره ویل چې دلته کې نه چې مطلب کافر د دې غاړه را نشي او دغه د جنگ پورې ناشته وا جنگ ختم شو اوس مونږ کوزیږو او بعد نور وی چې نه مونږ ته نبی رسول الله چې تکې نه تاسو بیخي بس را کوزیږئ ما مونږ نه کوزیږو بس دا اتحاد بعد اتحاد دا و چې دا امر تر دې ځای پورې ګوره دا امر مخالفت نه کوو دا امر تر دې ځای پورې او بعد اتحاد دا و چې نه بس دا امر اوس هم لا شته سلویخ کسان دا غی نسو شو غلام دی راکوش شو چې راکوش شو نو بس هغه نه خالد ابن ولید هغه ټیم کې لا اسلام نو قبول کړي هغه خو جنگي ماهر هغه چې وکتل وی چې دا هغه غاړه پر راته او چې راي غاړه راغل ته لس کسانو لس کسانو خو سم مقابله وکړه خو دفاع پوره نه کړې شو کنه قتل شهیدان شو بس دا غی غاړه نه بیا راکوش شو په دی بیا کړه بیا الته په دغه غونډه په دې منځ کې جنگ وکړو نو دا دویم ځل باندې الله تعالی وایي چې ما خو فتح دا کړو ما خو رښتیا کړو خو لیکن تاسو سو کو اذا فشلتم چې تاسو کمزوري وکړه جنگ نه وتنازعتم فی الامر او اختلاف مو کړو په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وعصیتم او نافرمانی مو کړه ها من بعد ما اراکم پس دا غینا چې نافرمانی اگر چې اجتهادی وا خو لیکن عصیان ورته بیا ویل کیږي من بعد ما اراکم پس دا غینه چې او خول ما تاسو ته ما هغه شی تحبون چې تاسو خو خوي تاسو خو خوي هغه شی مې ته خو هغه شی سوچ تاسو خو خوي صحابه اوس شی خو خو ګوره دې لکه ګوره بیا دې معنا نه کوي دنیا نه واخه غنیمت خبره نه ده غنیمت تبارک راضي یرید الدنیا غي ته اراده وي خو محبت وته نه وي دلته سو هغه فتح وا سورته دغه کې براشي صف کې براشي نصر من الله واخرى تحبونها او بل شي د تاسو خو خوي چې هغه څه دی نصر من الله مدد دې طرف د الله نه او فتح قریب او فتح نږدې ده فتح صحابه او خوله بس دا شی او خا دا نو چې ګل دا مال خو خو مال بارکی اراده راځي تاسو ګورئ اوس پراشي من کوم بعد تاسو نه منا غدي یرید الدنیا چې اراده لرله د مال د دنیا ومن کوم بعد استاسنا منا او یرید الاخره چې هغه خالص اراده د اخرت لرلا دی دنیا ولم د اخرت لرلا خو لیکن هغه نور خالص اراده د اخرت وا ثم صرفکم نو بیا واړو لای تاسو بیا واړو لای تاسو ګورا دا وته نو چې ثم حزمکم صحابه بیان شروع دي الله تعالی د ادب ادب الفاظ استعمالي ها الله تعالی ورته داسې الفاظ نه استعمالي چې سبا ما او تا ته موقع ملوشي نثم صرفکم بیا می واړو لې تاسو عنهم د دې کافرونه تاسو می ته واړو تاسو په مسلط وای وای می وړو لې لیبتلیکم دې لپاره چې امتحان وکي الله تعالی تاسو الله تاسو سکولو امتحان کول دې لپاره دا کارو کو تاسو ته واړو لې ولقد عفا عنکم او اوس دې مر په خبر راواستا چې ګوره صحابه مبارک دې دبیونه کې ولقد عفا عنکم او قسم دې یقینا بخنه کړی دا الله دې دینا الله تعالی دوی دوی ته بخنه کړی دا پوه شو کنه دوی د سره الله تعالی معاف کړی دي نو بس خبر اخلاص شو چې اوس په نور خبره ته نشي کوله ها عثمان دغه یو د کوفین یو کس راغلی او شیعه غونته و حضرت ابن عمر ته ویلی وی عثمان رضی الله عنه وی هغه نو چې د بدر نه غایب شوی او بدر کې نو وی آو وو وی هغه نو چې په احد کې تختیدل نعوذ بالله کنه خوش وی وی آو ابن عمر سے بتو وی هغه نو چې هغه په حدیبیه کې هم موجود نو د شیګان عثمان رضی الله عنه سره نه لګی کنه نو هغه ته وی آو نو باندې خوشاله چې کنه مطلب ما خو خوش ابن عمر سے بتائی تا خپل خبر اخلاص کړو یاو به خود زمانہ و په بدر کې نو خوشمار شوه دې په بدر کې زکه چې د نبی علیہ السلام لوري په نکاح کې وا وغه بیمار وا پوښوي او دا غي د وفات وخرا نږدې وو نو نبی علیہ السلام هغه ته پرې خو صحیح شو او بیا ورلې سم ورکړه پاره نبی علیہ السلام په امر پاتې شوی ځکه شریکو بیا په جنگ کې برخه وتا په غنیمت کې باقی نه ملاو شوی دویم وی په وخت کې تواچی تختیدل په وخت کې ټول ډیر صحابه شاته شوی او هغه حالت داسې جوړ شو خو لیکن داغي باره کې الله وایي چې ولقد عفا عنکم قسم به یقینا ما تاسو ته بخنه کړی اوس هغه حضرت عثمان سے طیب احد کې بخنه و نشوا الله ورته قسم خوري خو شي او تینه معاف کې الله معاف کړی دریم نمبر په حدیبیه کې نو موجود نو نبی علیہ السلام لاس د حضرت عثمان لاس وګرځیدو وی دغه درې خبره تا کړې وی وی دا درې سره واخه دا سره غوټه کړه خو شو هغه لاړو بس شرمېده ولقد عفا عنکم ننم خلق را پاسی صحابه باندې اعتراضات کړي او دا وی چې ګور دې په وفات کې دا یو حالت ته انساني فطرت دی لیکن دا وی الله وی ماته بخنه کړی دا تعالی په دې کې خبره کول دا حرام دی ښا والله ذو فضل الله تعالی خاون د لوی فضل دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اس تسعدون ولا تلون دا اوس هغه حالت بیانې ثم صرفکم یا الله تاسو واړولې څنګه واړولې اس تسعدون هغه وخت کې تاسو خطی غر ته بعض معنی دا کړی ها غر طرف ته خطی لیکن قرطبی وی نه دا معنی ته انده صعود معنی دا د اسعاد معنی ته باب فعال ته چلال شي نو بیا معنی دا چې از از از ذهاب فی بطون الاودیه وعلى وجه الارض په مقصد مکه تلای مدینه طرف ته او په دغه کې په الګړنو کې روان وي پوښوي اس د سعیدونا نو هغه وخت کې تاسو تلای ها تلای د میدان نه روان وي ولا تلوون او تاسو التفات نکول مخ مون راړولو علی احد اچاتا والرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم يدعوکم اوازونه کول تاسو فی اخراکم رستو د شا طرف تاسو نه نبی علیہ السلام زخمی شوه او په زخمی حالت کې پاسې دو او دا به ویل الی عباد الله الی عباد الله ما طرف تراشی بندګا د الله بندګانو ما طرف تراشی د الله بندګانو په میدان د جنگ کې من کرا فله الجنه سوق چې شان واپس راغی هغه د پاره جنت ته صاحب بیا ټول لا واپس شوخه فاصابکم نو چې دا حالت راغی نو الله وی فاصابکم نو ګور فاصابکم نه لکه چې ور ته دنا فاصابکم نو په بدل کې در کتا الله تعالی غمن غم بغم من ها په سبب د غم په سبب د بل غم څه مطلب یا وای غمن بغمن غم پس د غم نه غم پس د غم نه الله په عوض کې درکو څنګه غمو یو غم خدا راغې چې تاسو شکست شو دویم غم سو اعلان د شهادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شو الا ان محمدا قد قتل خبردار محمد صلی الله علیه وسلم څخه قتل شو دا غبل غم صحیح شو نو دویم غم تاسو ته دارا یا بعد وی فاصابکم غمن پوشوی فاصابکم غمن نو عوض کې در کتا الله تعالی غم پوشوی غم سو شکستو به غم من هغه بل غم سو هغه شهادت د ملګرو یا بعد وی دا با سبب یو واخلن بیا بسې فاصابکم په بدل کې درک تاسو الله تعالی غم من غم بغم من بغمکم النبی صلی الله علیه وسلم په وجاد غم جن کول تاسو نبی علیہ السلام لرا نبی علیہ السلام تاسو خپکو نو الله زکه غم راوست صحیح شو دا معنا شو لکای لا تحزنوا دې لپاره تاسو خا غم جن نشي علاما فاتکم پاغه سبانه چې تاسو نه فوت شي وی دي ولا ما اصابکم او نه پاغه سبان دي اصابکم چې هغه مصیبت تاسو ته ورسېدو هغه غنیمتونه چې تاسو نه پاتې شو پاغه غم جن نشي او هغه مصیبتونه چې تاسو ته ورسېدو پاغه تاسو خفه نشي دا څنګه لګي لکی لا تحزنو وی غم می در کړو لکی لا تحزنو دې لپاره چې تاسو غم جن نشئ نو دا بسنګ لګي نو بس بعض خو آسان چل دکړي وی لا زائد لا صدا زائد لکی تحزنو دې لپاره چې تاسو غم جن شئ پوه شئ امون وو بعض لا لام لا زائد ماخلا راته داس چلو کا فاصابکم غمن نو ایواز کدار کتا الله تعالی یو غمو یو غم غمو هغه څو غم د مرګ د نبی علیہ السلام به غم من پس د بل غم نه چې هغه شکستو د سره پاره د نبی علیہ السلام د شهادت او د مرګ د غم درکړو لکي لا تحزنو د دې پاره د تاسو خاف غم جن نشي علامه فغ غنیمت باندې فاتکم چې تاسو نه پوت شوي دي ولا ما اصابکم او نه هغه مصیبت چې تاسو در رسیدلې دي فغیب د غم ختم شي چې د نبی علیہ السلام د مرګ आवाज دی واورېدو نو سره وی غنیمت دې سر وخري پوه شو کنه مصیبتونه چې مونږ ته کم را رسیدلی دا دی وی په کاس کې نبی علیہ السلام نه وی بیا رستو غم دروغو خطو نو بس بیا سم خوشاله شو بیا څه شو هغه ټول غم ختم شنو فاصابکم غمن بدل کې در کټا استا غمن هغه غم د مرګ د نبی علیہ السلام د غم من پس د بل غم نه چې هغه شکستو لکیلا تحزنو دا غم د نبی علیہ السلام د وفات چې وو د دې پاره چې تاسو غمجن نشئ علامه پاغه غنیمتونو باندې پاته کوم چې تاسو نه پاتې شوی ولا ما او نه غمجن شئ پاغه مصیبتونو باندې اصحابکم چې تاسو در رسیدو د دشمن له طرف نه والله خبیر بما تعملون الله تعالی خبردار دی پاغه سبحان چې تاسو عمل کوئ ثم انزل علیکم من بعد الغم بیا الله تعالی بل حالت را واست د غم نورستخه ثم انزل علیکم نو په دې آیات کې هغه ورته د شکست او خود هغه فواید بیان کړي اوس داغه نه پس ورته د منافقانو حالت ذکر کړي د منافقانو لس صفاتونه ګوري خطا ته پینځه بدلته ذکر کړي پینځه بیا رسو ذکر کړي ثم انزل علیکم بیا نازل ک الله پتا سو باندې من بعد الغم پس دې غم نه امانتن امن یو امن دی یو امانه ده امن هغه ته وایي چې اسباب د خطرې مکمل ختم شي او امانه هغه ته وایي چې خطر موجوده ده بیا سړی ظلم مطمئن شو خو شوی نعاتن پرکالی موږ ته پرکالی وای تاسو څه وای اصل له خوب ورچی کنه داسې یغشا طائفتن چې پټولې یو ډله منکم تاسو نه دی پرکالی یو ډله تاسو نه پټولې په غی باندې دا خوب راغی په خود کې بای صحابه په حالت کې موږ د لاسونو نه توري غور دی دی ښا الان کې څومره سخت حالت ته او بیا که صحابه شهیدان پراته دي دغه شانتي چې کوم در نبی علیہ السلام زخمی دي صحابه ټول زخمیان دي خو حالت دغه شاناغه چې خوب پراغی یغشا طائفه منکم و طائفه خو بل ډله په دې ځای کې و د منافقان دا غي صفات شروع کړي قد اهمتهم چې یقینا په غم کې چوری او اغوی لرا انفسهم ځانونو خپلو هغه د ځان په غم کیوخه زمونږ بس چل کیږي دا دلوس کې چې ده کنه نو د منافقو خلق بعد د جهان غم کوي او د سره بس د ځان غم دا دومره مفاد پرست دی بس دوی د خوب نه ورکه ها دوی وی خوب نه ته نه چې ما دې غاړه راشي ها اذان دی بل ډله وقد اهمتهم انفسهم چې یقینا په غم کې چوری و غیل ځانونو خپلو هغه سره د ځان غم او چې د دی غاړه را باندې را نشي سو کې دی غاړه هغه خپو ډیر بے سور او چې مونږ چاره اوسې دلته کې دی میدان تراغلیو یظنون بالله گمانونه کول په الله تعالی باندې غیر الحق نه حق گمانونه ظن الجاهلیت پشان د گمانونو د جاهلیت والاو د کافر غند گمانونه کول ښا د کافر گمانونه سو هغه داو چې الکا هغه با یو خدا و چې عادت ته به قتل ظاهر ته به قتل نو په ظاهر کې چې به سور دې بس دا دغه شانتي مطلب باغی باندې به خیال کول یا دا دا چې د کافر ګمان په نبی رسول الله باندې داو چې د الله مدد نه کوي نو دغه شانته د دوی ګمانونه هم داو چې د دوی الله تعالی مدد نه کوي دا ګمانونه کول ښا هغه ګمان بیانې استاد ګورو تا یقولون دوی به وی دا دریم صفته ګورا یقولون دوی به وی هل لنا من الامر من شیء آیا شته د مونږ لرا آیاشته دې مونږ لرا من الامر د اختیار د د اختیار د جنگ نه من الامر د اختیار د فتح او د نصرت نه من شي انس شي زمون په اختیار کې سفر حمد حشته او کې نشته دی دا وګوره څنګه چل دې مونږ لرا خو یې فتح رانه لا یې سن شو نو قل ورته وای ان الامر یقینا اختیار د فتح چې ده كله كله لله كله لله دا ټول په اختیار د الله کې ده دا د الله په اختیاراتو کې دي موږ پکې ستې دي موږ پکې نشو راوستي دا به فتح کوم یخفون فی انفسهم پټوي دي په زړونو خپلو کې التنف نه مراد غړي ما اغا اغا یخفون فی انفسهم ما اغا کفر او نفاق لا یبدون لك چې نیخ کار کوي تا تا تا ته نخ کار کوي یو بل شی دی پټای سده هغه دی په خپل مینس کې وای هغه دا وای یقولون دی وای لو کان لنا کچرتوی مونږ لرا من الامر د اختیار د جنگ ناشه انس شی کمون ته په دې جنگ کې څه اختیار وې ما قتلنا ها هنا نو مونږ بنو قتل شوی دلته کې خو مونږه خو په زور راوستینو اے مونږه خو په زور راوستینو مونږ څه اختیار نو مونږه خو په زور را د ککړو او راوستو کچیر ته مونږه دغه وې زمونږ اختیار وې نو مونږ بدل تنو قتل شي مونږ به التفکور کې ناس وې قل ورته وای لو کنتم فی بیوتکم کچیر ته وې تاسو په کورونو خپلو کې لبرز الذین خامخا ورخکار شوی به ورسیدلې به کتب علیهم هغه کسانو ته كتب عليهم القتل چې لیکل شوی په هغه باندې قتل وجل کېدل الی مضاجعهم هغه ځای د پریوتو خپل ته رسیدلی به ول برز الذین خامخا رسیدلی به هغه کسان كتب عليهم القتل چې لیکل شوی په هغه باندې وجل کېدل الی مضاجعهم هغه ځای د پریوتو خپل ته سبب په خپل راتلې دی ځای ته چې په کم سړی باندې دغه ودا ته سوا چې د دې کې پروتما او زبا لبا کور کې پروتما او زبا پات شوی وي وليبتلي الله اوس بیا را خپل حکمت لسم حکمت څه فائدہ ده په غوځ ولې احد په شکست کې الله وی دا فائدہ ده کنه وليبتلي الله دې لپاره چې امتحان وکړي الله تعالی ما د هغه نفاق او د منافقانو ته خطاب دی فی صدورکم ليبتلي الله امتحان معنا نه بلوغ دې معنا د اظهار سره ده ها وليبتلي الله دې لپاره چې راخکاره کې الله تعالی ما هغه نفاق فی صدورکم چې پسینو تاسو کې ده وليمحص دا خطاب اس مؤمنانو ته ده وليمحص او دې لپاره چې صفا کی الله تعالی را ظاهر کی ها خالص کی الله تعالی ما هغه ایمان فی قلوبکم چې پزړونو تاسو کې ده الله تعالی د مؤمنانو په لوک کې ایمان خالص کو او د کافر او د منافقانو غ نفاق را ښکارا کو زکه دا شکست کړو والله علیم بذات الصدور الله تعالی پوهه دې پرازونو د سینو باندې ان الذين يقيننا كسان تولوا منكم اوس وای چې دا دغه صحابه چې کوم لاړل د میدان د جنگ نه دا ولې لاړل وای دا د دی وجنا لاړل ان الذين يقيننا كسان تولوا منكم چې مخ واړو استاد نه د میدان نه دا نه وای چې فر روخه او تقیدل نه د میدان نه مخ واړولو یوم التقل جمعان فغورز فغورز دو یو ځای کېدو د دوه ډلو د دوه ډلو د یو ځای کېدو په ورځ باندې انما استذلهم الشیطان یقینا خویو یو دوی لره شیطان به بعض ما کسبو په سبب د بعض هغه عمل کسبو چې دوی کړو هغه څه چې هغه د غره نه راکوزي د هغه سلو سلوي کسان چې کم د غونډې نه راکوزو دا غي په وجه باندې دا وای المعصیه تجر المعصیه ګناه ځان ته ګناه راکاږي کنه خو شوي نو هغه اگر چې اجتهادي خطا وا خدای په وجه باندې بل کار بیا بل عمل وسره دا او چې میدان نه پس په روان شو خو لیکن الله وی ولقد یا ور غره بیا د بیو نه کی ولقد عفا الله عنهم قسم دې یقینا الله تعالی عفو کړی د دوینا ان الله غفور حلیم یقینا الله تعالی بخون کړي ها هغه چاله چې سوک توبه بدر صحابه تعالی بخنه کړی دا حلیم صبر کون کړي منافقان چې کم خبره کوي الله تعالی ورته سنوي دا الله تعالی سکی صبر کوي غوی ته تر دې پوری دا د منافقانو 15 قسمتونه ذکر شو او تر دې پوری د حک دغه لس حکمتونه ذکر شو د سو د غزوه احد د شکستو چې الله تعالی ولی په شکست په احد کې وکړو او دغه رنگ دي کې تر دې پوری چې کم ذکر شو نو یویش قوانین ذکر شو د پاره د دفع د شکست چې شکست به ناراضي خدا کارونه کوا دا مکوا دغه دغه نظام ساته دا خبره